ګران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی توصیف احمد صاحب د دوره تفسیر قران دا 34 نمبر 61 چې په محله بلرخیل مرغوس کې په 30 8 2008 کې شعر د دې د ملاوي دو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي و ان منهم او بشکا باز د دینا لا فریقن خامه یو ډله دا یلونا چې تا وی السنتم جب خپل بل کتاب په کتاب باندې لتحسبوه د لپاره چې تاسو ګمانو کوي پاره باندې مینل کتاب د کتاب نه و ما هو من الكتاب او نبی دا د قران د کتاب نه ويقولون هو من عند الله او وای دی چې دا طرفه د الله نه دی و ما هو من عند الله الان کې حال دا دی نه به هغه د طرفه د الله نه و یقولون علی الله الكذب او د یوای په لا بندرو و هم یعلمون او دای پویږي په دروغ خپل باندې خپویږي چې دروغ و بیا یې وایم الله اکبر ګورا د الله په دین کې تحریف په قران باندې وجب تاوي لکه اوس چراشی او دا ورته شروع کی واسع من ارسلنا قبل من قبلک من رسلنا وګورا انبیا ژوند دي وګورا الله ته پوسټ وکم تاسو خو ژوندونه کیږي یلون السنتهم بالکتاب یا دارنګ ولقد اتینا موسی الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وګوره دا څه جبل اکتاو کی قران کې راځي چې داغه د ملاقات سره شک مکوا ته موسی سره ملاو شوې نو موسی سره څنګه ملاو شوې وکنه وګوره ژوند دې دې کنه جبتاو کی دا څه بل احیا وګوره الله وای چې ژوند دې لتحسبوه من الكتاب نو ټیک داغه خو د قران نه دی خو تاسو چې کم تفسیر کوي تاسو تفسیر د اجماع امت خلاف ته تاسو تفسیر د سوار لس سو کالو د مفسرینو خلاف ته یو پکې راغلو او په سټیج باندې قرد یقهقه او عجوز تلطم مزداق جوړ شوی او غړېدل کې یا بډای چې جاړي او خپل مخلصه پیړه راخلاصي دا ډانس شروع کړو او یا چې شادوګه خاندي شادوګه چې خاندي د نام سبل څه شي جوړ شي ایا چې بډای کندا ډیر ادمه چې چړ شوی او دا مخله سپېړ راخلاصې دی غم کې کنه هغه شي نه راغله او په دغه باندې تایید پسته جو وی ګورا دومره دومره تفاسیر لیکل شوی دی دوره دوره تفاسیر لیکل کتلې دی په کې سودی وای تفسیر لتا سو ګوتې وړلای تاسو خو الرجی د تفسیر نه صرف د خلق دوکا کول لپاره چې ګنې مونږ ډېر دا تاو کې دوره تفاسیر لیکل شوی دی الحمدلله سوق د دای دا تفسیر د یو صحیح معتمد تفسیر نه صحیح قول سره نش ذکر کوله ک کای نو کوتاو بوتاو مفسرین به ذکر کړي چتا دا اخوا د خو مفسرین صحیح قول اغه ولا بیا ترجیح ورکې نو ادب شانی بار کیف دا تاو کی دارنګ اوس مولیان داسې کوي هغه ټیم کې داسې وو مولیان داسې کوي د مطل د مقید دعا د پاره مطلق آیاتونه پیش کول او خلق دوکا کول د خیرات مقید د پاره مطلق آیاتونه او احادیث پیش کول چې تو ته د جمعې په شپه باندې خیرات نشته دی وګوره د صدقې په ترغیب کې بل آیاتونه راغلي دی وای چې خیرات نشته دی تو ته د سنتو نه پس په جمع باندې دعا نشته دی نشته دی نو دی به داسې کی و نبی علیہ السلام وی الدعاء مخ العباده ان سره یو تبلیغی ملګرو ترغیب بیان کاو نو هغه الدعاء مغز العباده غریبان بیا مغز العباده ساره بیا سپوختو دا جوړ کړو عرب شي دا سو بزرګان دین چې بکې بیا راشي توبه خدایا لو بی دیني شروع کړي دا سه بکې ګور جی زمونږه کار دا جی عالمی کار دی عالمی کار دی او دا وړې وړې خبرې دي مړی اوري او هغه وای نه اوري دی وای چې ګوره کنه چې دعا شته دی وغي وای چې دعا نشته دی او جی لکه دی دا وای چې خیرات نشته دی وغي وای چې خیرات شته دی زمونږ کار جی دا عالمی کار دی او مونږ جی ګوره امت کم خواروان دی او ګوره دا مليان په سکه نختی دي بس دا پرېګ د جی زمونږ کار لرا شو زمونږ کار عالمی کار دی او قران کې جی قران کې هدایت نشته دی دا چې کم دی د جی دا به ماحول ترازه ماحول کې د الله لهره کې د الله لهره کې چې جی وخت لګي نو بیا به د هدایت مومي نه دا څه وکي تا خدای غرق کا خدای دی وای غر کنه صبر ته نور سره وای قران کریم کې چې هدایت نه هدل للمتقین هدل للناس بیا به د هدایت بار کیف زمون ماما دی الله صحت عمر کې برکت واچي د ګلو ډېرې معنی ری تمون تلو سه روزلا او زما هغه اخیری سره زګر زیدل دا داغه نه پس زب یا شکر د خدای دی خلکو نه ساتلم الحمدلله علی ذلک ا چلاړو نو زمون یو امیر صاحب او هغه په ما ډیر مینو زکه چې زه یو سه روزه دې ټانکوي کې مالا ګولې وا چجوخیل جمعات کې او پاغه کې ما پړومبای راز باندې ما ته شپږ لمبر دا ډیر ګران یادېږي خو دا وته زپه دې درې راځي کې کله سنا سیاده کما ما ته وایا دا الله فضل چې ماته ماسختن وې ماته دا ما یاد کړې پس وسار ویل چې ما آو سار ما وې نو ډیر زیات خوشاله او چې مون راغ نو زمونږ مشران لا او کشران له مبارکي ورکولې وګوره په یو رس کې شپږ لمبر یاد کړې ډیر خوشاله ځکه پراپګاندا دا خبره دې لړې خبر چې دا خبره خوري کی نو هغه په ما ډیر مینو مخ سار یو ملګری الته اکرام کړو کې د شام ملګرو سیام تبلیغ او اکرام کړو چونکه اکرامونه خو دې کې ډېری هجرت دای کړه نصرت دای کوي الته کې اوس اکرام کړه دی امیر صاحب ناشته سار چای دا او هغه کې چې کاندار سیف الله قاری صاحب د مشر وره هغه یو ما سره روزه کیو سار چای او اکرام کړه دا او پاغه کې چې کمندنو دا اوس اگئی پرتی دی او میچی دی او ککوړی مکوړی دی دا ډیر سيزونه پراته دي ګنش اشیاو او دا غټي غلي غټي غټي پیالې دي زکه وړې پیالې دی ګرځيو نه وړو باندې چاته کار کوي بلغمې پیالې یا غټي غټي دا اوس ډکی دي او دې کې چې کم دنو امیر صاحب باندې سو مصیبت راغې ا د قران خلاف خبره شروع کړې کنه کنه خبره چې کم دنو شروع کړ وای چې جی قران کې هدایت نشته ده ماحول ته چې ترسو نه راغله نو قران درسونو سره هر سوره کوشي هدایت ناراضي دا خبره کولو زلا حفظ کوم ما ته امیر صاحب دا خبره ډیره خطرناکه ما دا خبره بیا داسې اونه کې او بس توبه او باسه دې خبره نه قران د هدایت کتاب دی چې قران کې هدایت نه نو بیا به بل څه کې هدایت راځي نو ما دا وایي چې نه نه نه ته نه پوهیږي دا ستاله ذهن کچره زما ذهن پوښ شوی دی پوښ شوی په کفر کې پوښ شوی دی نو پاکي ته په پوهیږي په دې کفریاتو باندې چې دا وینو ما ته دا خبره بالکل غلطه ده او مال اوس رورو غسر ازي او غصه زما روروس ډیری کیو ځوان دې بوس غل شندې خو یو بل امیر ناستو دې عام دې مرغزو دې کاخلو طرفو زاغه توام ګورو استاجی د خدای د پاره کده ستا ملګری دی او ستا باروم وخت لګیدل دی اندرون به رون وختونه دی لګیدل دی د لک پوکه د دې سو یغه ما ته بچی ستا ذهن کچره د امیر صاحب خبره صحیح ده قران کې هدایت نشته ده هو هدایت دا د الله لار کې ده چې دا وې نو بس الله دې نصیب کې مونږ ته دا غیرت او دا ځای کې غیرت پکاري چې دې ځای کې سړی غیرتونه کینو ورځه کې بیا کیږي ما پیالې لا زما چې کوم مخه ته پیالې پرته ما غي لاس را اخلاص کا او چې لاس مول را اخلاص کا غلا سه یو دوه درې ټوپ ولا چای ته نه تویږي او سره دې په کپړوزي او سره دې غوتازي او سره هغه ته چې پراټو تا سو دو درې پیالې وسره نورې پکې توې شوې توې شوې کې دا سه ما ته ما دواړه کافر یو خزه در باندې طلاق دي ما تاسو خراوته ما ما خو چې مسلمانې ما دواړه کافر یو خزه در باندې طلاق دي چې دا خبره مکړه ما قطعي کافر یې او زرا پاسې دمته او بسترې ته لګیا شوم بستر مې تړله او بستر تړم او دې کې چې کم نه ما ما را پاسه دغه را توي کینه وې عام غوسه شما ته ما نه نه کینم وې کینه نو بس او په دا ما ته یو سو کنزل منزل خو ستغه سپور وکړې نو زه خدا غد وجه کینه است ما ته دا دواره چې بقای پاتې دا بس تا د وجه ته روم خو ګور نور دای سره زدا اغام صرف دا وی وس اوس کلی ته زین بیا به خلک وای چې ګور نیم ګړ راغنه بد خبره ده ما بس سید نظم خو دا غینا پس مې اس نو کړ صرف موږ به مې کو نه ولا بیان تکې ناستم نه دای سره یو ځای کې ناستم ځان لا جمعات کې بوم دا سه چې د الله کتاب کې هدایت نه غني دا شیطان سره ناشتا دا شیطانان خبيسان ابلیسانی دای سره بیا ناشتا د کمه روا ده لا تقود بعد الذکر مال قوم الظالمین بار کیف چې دا وې زه خو کینولم بیا دای ته شوروش ستاسو تاسو داسې کم چې په دې هدایت نه تاسو دا دغه په دغه باندې برازي او چې سب په خپل راتل دای دواړو سرونه ښکته کړو دغه سناستو نه دا براشي جیم هدایت نشته دا ستا خدای غر کتا چې دا خبره راټه کړې دي چې دا الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه نه کېدو یقین د مخلوق نه نه کېدو یقین مونږ واو چې مړی ناوري ټول انبیا د دې د پار راغلو چې خصوصا د نوح علی السلام نفس چې خلکو به دا قبرونو والا شفاره سي کوي انبیا او بد دې رد کو او مشرکین به دا ثابتول مونږ د انبیانو کار راغستره خو تار ټاله ګول د ځان نه کې دوی کې د مخلوق نه کې دوی کې دا وړې وړې خبر دي د شرک او د توحید جنگ دی خلکو قبر پرست شروع کړي دا او قبر پرستی کوي او ګټه د قبرونو ځان سره مخي او څوک راغلي دي په منبرونو میرابونو کې دعوت ورکړي مونږ دا غیرت کو دات نه تا وړې وړې خبره جوړ کړي او دواشته او دوانشته نو راټه دی لا ګولې د پیغمبر په طریقو کې د کامیابی یقین او غیر طریقو کې د ناکامیابی یقین تلهون السنتهم لتحسب يلهون السنتهم لتحسبوه من الكتاب دا دې د پاره دا جی دواشته دوا نشته د دواشته او نشته خبره نه ده طریقې د پیغمبر خبره ده پیغمبر طریقه دا سه وا دا سه نه ده دا خبره ده او جدا عالمی کار ده تاسو عالمی کار وکړه د سن د رد د بدعت نه ده کړي رد د شرک نه ده کړي خلدي خوږي کی تا اوکړه صدا الله د دین لپاره او د کله ستا سا عالمي کار وکړه الله اکبر زاخو الله دې پوه کی دا دې لپاره دا اوسم دا شزونه شروع دي علامه آلوسی شکری رحم الله دې آیات لاندې آ مسائل الجاهلیه کې ذکر کړي آ ذکر کړي وی وذالک ان اهل الجاهلیه من العرب وغيرهم من الكتابین شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله او ای عرب شونو دا ډیر وای د پدین د ابراهیم او د اسماعیل علی السلام باندې تر دې پورې چې خدای راغې هغه دغه یا دین بدل کو ډیر بدعت راو باسل وا اغر العرب علی عبادت الاصنام وبحر البحیره وحمل حم واستسقم واستقسم بالازلام الى غیر ذلك مما فصلنا في غیر هذا الموضع وای ها عرب دې تراو بلل چې د بوتانو عبادت د بزرګانو شکلونو باندې بوتان جوړ کړو د دې عبادت شروع کړي او بحیرا او حام او دارنګې بل ازلام په غشو باندې قسمت معلومول دا سيزونه راو باسلو او هغه وای چې کم دنو بدعت شروع کړو او ای کته دا ګوري وای ار چې يهود او نصارا نو خود پیرانو د مليانو خپل نه خدایان جوړ کړي او عيسى زوی د مریم ته هغه تام خدای ویلو وذالک ان احبار مربا رهبانهم ابتدعوا لهم في الدين بدع اې دای لرا په دین کې بدعات راوخ کلو دا نظریه لکه اوس چې دای راوخ کله دا پسوار له سوا کال کې د چا نظریه نه و مطلق عبارت راخلی د مقید حیات د پاره یرای حیات الانبیاء پلان کلی کلی چې پیغمبر په قبر کې حیات ته بالکل حیات ته کنه خو څنګه حیات ته استاد مقید حیات چې هغه سره افعال اختیاریه دي استشفاعت شفاعت د خلکو د پاره کول شي استمداد په دې طریقه چې دعا ته نو غواړي نو غوښته شي قیام او قعود او رکوع او سجده کول شي او افعال اختیاریه کول شي دا حیات کستا به د هغه یوم بدعت راو باسل مليانو پیرانو او دای چې کم نن وای دا سوکړو بیا هغه ذکر کوي وای فمن اول نصوص الكتاب والسنه على حسب شهواته وبمقتضى هواه فهو ايضا من قبيل الذين يلهون السنتهم بالكتاب چا چې قران او سنت کې د خپل خواهشاتو د مقتضات موافق تاویلونه شروع کړو لکه دا چې اوس دای راشي بل احیا دا جمله اسمیه ده او یقتل جمله فعلیه ده جمله فعلیه کې حدوثي جمله اسمیه کې دوام استمراری دا ټول يهودي د پیغمبر احادیث پرې خودل چارواهم فی حواصل طیرن خضرن احادیث چې پاره کې درې ائمه د ائمه د دین نه ائمه اربعو نه راغلو چې وی انما نسمه المؤمن طير يعلق في شجره الجنه حتى يرجع الله الى جسده چې درې ائمه امام مالک امام شافعي او امام احمد ابن حنبل د دې حدیث په سند کې راغلي دي چې د مؤمن روح تر قیامت پورې چې کم دی دا په جنت کې وي او جنت کې الته کې وي او د قیامت نمخ کې ناراضي قیامت کې برازي هغه روایت کثیره متواتره پر خودل او هغه روایت چې داغه خلاف اجماع منعقد شوی دا لکه الانبیاء احیان فی قبور یصلون دا روایت د درېمه او د سلورمه طبقه روایت ته دارنګ من صلی علی عند قبر د سلورمه طبقه روایت ته دارنګ دا نور روایت چې کوم راغستې ټولو دا د هغه طبقه روایت دي چې عجاله نافعه کې شاه صاحب اجماع را نقل کړي چې د دغه طبقو روایتو خلاف اجماع نقل شوی دا او د محدثین کرامو اجماع د پدې باندې چې د دې روایتو نه بنا عقیده ثابتېږي او نه به عمل ثابتېږي اغه روایت راواغستل کتوای چې الانبیاء یان فی قبور یصلون د اجماع خلاف ته کو زکه دا داسې حدیث تر واغس چې محدثینو داغه خلاف اجماع کړی دا چې نه ته عمل ثابتېږي او نه ته عقیده ثابتېږي کتوای چې من صلی علی عند قبر سمعته نو امام ابن تیمیه رحم الله وی هاذا الحدیث موضوع باجماعهم دا حدیث موضوعی من غلط ته په اعمش باندې دروغ جوړ شوی دی او دا په دې باندې د محدثینو اجماع ده خلاف دی وکړو دا رنګ د اوجاله نافعه د عبارت د محدثینو د اجماع خلاف دی وکړو دا رنګ کدا نور روایت راخلې چې سوره تار اغستی تسکین یا بلکې د محدثینو د اجماع خلاف دی کړه دی یو یو خلاف دی کړه دی او قران او حدیث کې تعویلات کې سم مصیبت جوړ کړل ملک په کما طرف روان دی يهود راغلي دي او دای څه شروع کړی دی يهودو غلامی دی هم شروع کړی دا هغه هم دغه وی او دی هم دغه وی ويقولون او وای دی علی الله الکذب فالله تعالی بندر وهم یعلمون او دی پویږي په دې درو خپل باندې ما کان لبشرن د ما کان غنی معنی راځي یو معنا نفی د وجود نفی د وجود بلا په معنا د یم بغي سره راځي ما یم بغي مناسب ندي بل په معنا د ما يفعلو سره راځي یا په معنا د نفی د اختیار هم راځي او د ټولو لپاره تاییدات شته ده په معنا د نفی د امکان هم راځي دلته دغه معنا ده ممکن نه ده ما کان لبشرن ممکن ان دا یو بشر د پاره ایوت یو الله الكتاب دې زینا دا غي ا بلا پلیتی ذکر کئ شرک د اغي په عباد صالحین باندې او د اغي نسبت بیا نیکانو بندګانو ته کول انبیاو ته به چغي والے او بیا به د انبیاو داسې ویل دي لکه اوس چې دا خلک کوي د انبیاو ته چغي وي اولیاو ته چغي وي او دا پلان کی په کتاب کې لیکل چې دا توسل داسې جایز ده او داسې جایز ده پلان کی په کتاب کې لیکل دي چې په دې کې د اچا اختلاف نشته دی ها د اچا اختلاف پکې نشته دا به صرف د پیسې د صحابه او عمل را نقل کړل کم ځای کې د صحابه او عمل را نقل کړي بار کیف ما کان لبشرن ندی مناسب دی انسان د پاره چې ورکی الله تعالی اغلرا کتاب پوا د کتاب ول حکم ورکی الله تعالی اغلرا کتاب ول حکم او پوا د دین ون نبوت او نبوت ثم یقول او بیا وای د لناس هل کوتا په سبب د دې باندې چې تاسو چې خای کتاب لره او په سبب د دې باندې چې تاسو چې درس او تدریس د دې کتاب کوي علما کرام د تفسیر ذکر کوي لکه علامه خازن هغه وای نسوارا د نجران راغلی وغی داوي چې عیسی علیه السلام مونږ ته دا ویل دي چې ما ته چغي وای زراره سما الله دا رد پغی باندې راولېګو الله اکبر دارنګي نور علما کرام ذکر کوي لکه علامه ابن کثیر وای فایزا کان هاذا لا یصلح لنبی ولا مرسل فلان فلا الا یصلح لاحد من الناس غیرهم بطریق الاولى والاحرى وای کله چې دا خبره دیو پیغمبر د پاره جایز نه ده نه د یو نبی او مرسل د پاره جایز نه ده نو د بل چا د پاره په طریقې او لا دا خبره ده چې جایز نه ده چې غدا وای چې راشي زما دغه وکي زما عبادت شروع کوي معنی څه او دی کې دا خبره داخله ده شیخ د شاپور به ذکر کول رحم الله رحمتن واسعتن چې کم مولا چې کم مولا په دې باندې خپه شو چې شاګرد وته سم خبره وکړه او دې په هغه باندې خپه شو خپه نو یاد ساتي شیخ د شاپور بوي ودا چې کم دې د يهودي مليانو کې داخل دا علما یې سو کړي چې شاګرد وته حق خبرو کې او دی وای چې بس زه چې کم دنو دا دا کومه دا تاوله ماته دا خبر وکړه ولې دې راته دا وې الله اکبر بل کفر د کبر پس دا غینا چې تاسو موحدین تاسو ته پس د توحید نه شرک د توحید او کفر د توحید چاره داسې نشي کېده داسې نشي کېده دا تاسو په هغه باندې دروغ جوړ کړی دي دا دروغ وای تاسو چې هغه با داسې داسې وي دا دروغ دي الله اکبر علما کرام ذکر کوي د دې آیات لاندې بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون هغه وای دینه دا ثابت شوه چې حق دی په چا باندې چې قران زده کوي چې هغه پويږي او فقيه وي په قران پويږي خپوي په قران باندې دا لازم دي چې په قران ځان خپو کی صرف دا نه چې تلاوت کوي حضرت علی قول دی رضی الله تعالی عنہ هغه وای په هغه تلاوت کې اس خیر نشته هیڅ قسمه خیر په هغه تلاوت کې نشته چې په هغه کې د تدبر نوي او ځان په کول واړي شیخ د شاپور رحم الله غ ذکر کوي علماء سو دا وای په سلور قسمه باندې دي یو دا چې ظاهرا او باطنا د حق نه خلاف وي دا عنادی مولا ده او د حق بیان مني دارنګ صرف ظاهرا مني نو دا منافق ده درم آغا حق مني خو شاهد د حق او رد د منکر ورته متهم به شان نخکاری معنی سو چې حق خو مني خورد د منکر نه کوي دارنګ د بدعات او شرکیات رد نه کوي دا وتخنخ کاری نو د مداهن دی دا علماء سو کې داخل دی کله وای چې را زما خپل عقیده خو سماله خو خپل خلکو ته نو دا علماء سو کې دی اشاعت د توحید کوي سلورم او رد د منکرم کوي خود بل عالم خبره دا په ګران لګي او بد په لګي دا علماء سو کې راځي بل عالم خبره کوي د رد شرکم کوي رد بدعتم کوي خو کبل ملګری خبره وکړه او هغه وی چې رد شرکیات او کدا غلګ نوم کیږي او خلکو کې مقبول ګرځي دی وای چې دا ولی وي دا ډېر لوی مصیبت دی او ګره دا د علماء حق نه خنه دا د علماء سونه خدا يهودو کې دا خصلتونه دا يهودو کې خصلتونه او هغه به ذکر کول وی بهترین عالم هغه دی چې خپل خبره اشاعت د حکم کوي رد منکرم کوي د بدعات او شرکیات رد کوي او چې بل عالم خبرو کی پاغه باندې انتهایی زیات خوشاليږي چې شکر د زما د ملګری دا خبر او کړه الله دې دا صفت مونږ ټولو کې پیدا کی زمون خدا ایمان دی او الله دې همیشه دغه سلری او الله دې نورم مضبوط کی مونږ وو هغه خبره کچا په دیوال باندې لیکلی په دیوال او پس کرو یو لیکلی نو زمونږه قبول ده او د سروز زرو په بوچ یو خبره لیکلی شوی خو چې د الله د کتاب خلاف مونږ نه راخلو بالکل نه راخلو کله سرو زرو په او بو لیکلی نه راخلو او بل عالم من الله حاضر ناظر دی د حق پرست عالم نه عجیب نه خي په دې باندې زه دومره خوشاله ګم چې دا درسونه چار چا پیراورم او هغه زوم د هغه ملګری به ایمان نه چې هغه لاس اوچت کې او د خپل نور علما او ملګرو د پاره دعا نه غواړي او دا غي په غم خپن شي او دا غي په درد دردمن نشي دا به عالم نه او خاص کر د خپل علما او ملګرو د پاره راز او شپه د واغانې چې کله لاس اوچت کړه دی الحمدلله غواړو او الله دې دامن کې نصیب کی او الله دې دامن کې دا خبره دنه کی چې موږ د نور علما او پکار خوشاله شو کار زما کوي زکه زدا عوام چې د توحید اشاعت ته وشي زدا عوام چې د پیغمبر د سنت او اشاعت دی وشي هغه کین نو مال خو په دې خوشاله دل پکار دی او الله دې د بغض او حسد نه زمون حفاظت کی دا يهودي خصلت ته الله دې موږ د دینه محفوظ کی مبتدعين گمراه په دې باندې شو چې هغه کې دا خصلتونه رالل دا د حق پرست عالم نه خاله چاو په دې باندې خوشحاليږي او اپ په دې خوشحاليږي چې سما یو بل ملګری د مخ کې شي او کار دی وکي الله واذ اخذ الله دې ځانه بل پليتي ذکر کوي اعراض د اتباع د پیغمبر نه و اذ اخذ الله او یاد کا وخت هر کله چې غست و واده واده است والله وال کله چې غست والله تعالی واده د انبیاونه چې ها مها در کوم بز تاسو لپاره کتاب و حکمت او پواد دینو کچر بیا راشي تاسو ته یو عظیم شان پیغمبر مصدق لما معکم تصدیق کون کې دا کتابونو چې تاسو سره دي اقررتم واخذتم آیا تاسو اقرار کړل او غستنه تاسو په دې باندې وعده زما مولوز محکم زما قالو او دې اقرارنا موږ اقرار کړل قال او الله تعالی بیانو کوي تاسو وانا معکم من الشاهدین او زیما د تاسو سره د بیان کوونکو نه گواهانو نه او کوي بیان زم تاسو سره گواہی کوونکم زم بیان کوونکم او دی وعده باندې زم گوایم الله اکبر دوی زمونږ دین هغه دین داسې دین دی چې در قیامت پورې دی الله رب العزت وینا نه نه تر قیامت پورې نه دی منسوخ شوی دی د دې پیغمبر د محمد عربي په باره کې خو الله د انبیاو نو ادا غستوا کچره تاسو الله اکبر الله اکبر کتر تاسو ژوند دی او محمد رسول الله راغه نو تاسو بعد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس باندې بیعت کوي او دا امداد بکوي الله اکبر دې ځای باندې چې الله علامه ابن قیم رحمه الله ا باس کوي پال بدایا و نهایا کې ا ذکر کوي نو دا آیات راغستره کله چې حیات د هزر باندې راشي اغه وای په دې ځای باندې هم وای هزر وفات ته د دې آیات کریمه نه دا ثابت شوا هزر وفات ته او هزر علی صلوات والسلام ژوند نه دی هزر پیغمبر دی کنه هغه وته ژوند نه وای وای مړ دی اوس علامه ابن قیم رحم الله وتعالى دارنګ علامه ابن قیم رستو برا شال عمران کې زدا قول پیش کما هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اطلاق د مړ کوي ان شاء الله عمران کې بزده تبیا پیش کما حی و میتا دا سه اطلاق کوي الله اکبر دارنګ په دې ځای باندې چې بیا اگر اغله ده نو هغه ډیره عجیبه خبره ذکر کړې ده هغه وای وها ذلذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضروره وقد دلت عليه هذه الايه الكريمه ان الانبياء كلهم لو فرض انهم احياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا اتباعا له وتحت اوامره وعموم شرعه البدايه والنهايه کې ذکر کړي د حیات د هزر کې وای دا خبره بالکل بدیهی ده او دا قطعی خبره ده پدې کې هیڅ شک نشته بدیهی سرګند خبره او یقیني خبره ده کټول انبیا فرض کا فرض کا کچره ټول انبیا اوس ژوند دی مکلف وي دا مکلف ګردانه چې انبیا ژوند دي مونږ خو مکلف وته نه وو نه نه دا کېد دا د مزید وضاحت د پاره ده او دا صفت صفت کاشفه ده معنی ژوندې به هغه چې مکلف وي لکه الله هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغیب متقی به هغه چې دا صفات پکې ژوند دی به هغه چې مکلف وي ځکه علامه ابن قیم ذکر کوي ک پیغمبر پاک ژوند دی په دې قبر کې نو هغه بیا وای ما کان تحت الارض بل من فوقها والله هاذا سنت الرحمن ک پیغمبر ژوند دی په دې قبر کې نو خبردار وای کې د لاندې نو بلکې پیغمبر پاک به بیا د رزمه کې د پاسو د لاندې بنو نو علامه ابن کثیر ذکر کوي ک پرس کا ټول انبیای کرام ژوند دی وې نو دا بدیهی خبره ده چې غیب بیا راتلل او د پیغمبر اتباع او د پیغمبر په شریعت کې به داخلو ټول انبیا به بیا راتلل لو فرض انهم احیا دا سی عبارت ذکر کوي البدا و نهایا کې او صفای ویل دي چې هزر وفات ته دارنګ نور زایونو کې دارنګ حیات فل قبر کې چې کله باس کوي په کیف تکفرونه کې نو اجماع د تابعین را نقل کوي چې جماعت د تابعین هغه دې ته تللی چې قبر کې حیات نشته وای صحیح خبره هم دک ده په سوره انبیاء کې چې بیا باس کوي علامه ابن قیم رحم الله و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد نو الته بیا ذکر کوي چې هر کل نفس ذائقه الموت دام په دې دلالت کوي چې هزر وفات ته سوره صفا آیاتونو سره هغه است بالکل سرګن او فورزا ک فرض کړی چې انبیا ژوند دي او ټول انبیا سړیا ټول دین مو د دا خلاف دی ټوله طریقه د الله د کتاب خلاف ته یو خونه ده الله اکبر بار کیف دا غي داو یو پلیتی چې د الله د پیغمبر د سنت او د اتباع نه اعتراض کړو او انبیاو نه الله پاغه وعده غستوا خدای د پیغمبر طریقه و نه منله فمن تولا بعد ذالک فسر چا سو دې چې واړې د پس د دینا فولایکا پس دا کسان هم زوام الفاسقون دا دي فاسقان اف غیر دین الله زجر دې په ترک په ترک د پیغمبر باندې او ترک دې اتباع د قران باندې الله په خوشحالي سره وکرها او پنا چاري سره و الیه خاص د الله ته یرجعون واپس پکله شي دی کدا آیات عام شي الله اکبر مؤمنانو کافرانو ته له اسلم کې نو یو توجیه بداشي کام شنو معنا بدا ولو اسلم مطلق انقیاد مراد طوعا وکرها ارسنا مطلق انقیاد یا طوعا مؤمنان او هر چا سوګ دی چې تلاش ک غیر د اسلام نه بل قانون هرگز با قبول نکړي شي د دینا ګورا اف غیر دین الله تعریف د بدعت شو چې د غیر د دین نه وی بس دا بدعت دی دین کې دا غیر سنخ نه وی دین کې دا غیر سن شان نه وی صحابه کرام نه کړي تا اوک نو دا مقبول نه کته ار سره چې زما کار عالمی کار دی چې دا قبول نه دی قبول نه دی طریقہ د پیغمبر بکې طریقہ د پیغمبر بکې دا دا چې بس خلک د قران منع کوه زما کار عالمی کار دی دا قبول نه دی دارنګ اپ بدعات چې کم خلق راوخ کلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د بدعتي سړي اس قسمه عبادت د الله په دربار کې نه قبليږي دا سور لوی د خطر خبره ده ګڼ اقوال ګڼ احادیث دي په زم د مبتدی او په زم د بدعتي کې الله اکبر الله وی قبلو مې نه د بدعتینا او هو فی الاخره او د په اخرت کې عبارت تاوان یا نه کیف یهد الله سرنګ به هدایت کې الله تعالی قوم ته چې کفر کړي دی دای بل پلیتی دولسمه تولی بعد اقرارهم اقرار به وکي او داغه نه پس به بیا د الله کتاب ری دی او مخ پاړی الله رب العزت وای همیشه به دې په دې لعنت کې یا په دې نتیجه د لعنت کې چې جهنم دی لا يخفف عنهم سبحانك لا شي د دین عذاب ولا هم ينذرون او نه بدای تمولت ورکړي شي الا الذين تابوا الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستا پس د دینا او اصلاح وکړه پس به شک الله تعالی بخون کې مهربان دی توبه د عام خلکو د خدا توبه د عام خلکو دادا دوا بس توبه یو توبه او بل د خپل ځان اصلاح بس چې دا وکړه نو بس خلاص ته بیا او مولا و سره سکه آب او سره دا کوي چې وبینو بیان بم کوي فإن الله پس بشک الله تعالی بهون کې مهربان دی پس یقینا آکسان چې کفر او ک پس د ایمان خپلنا او بیان زیات شو په کفر کې هرگز به قبول نه کړي شي توبه د یو دا کسان دادی گمراهان ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر وکومل شو په داسې حال کې چې هودای کافر هرگز به قبول نکړي شي دی او تند دینه ډکواله د زمکه د سرو زرو اگر کدی فدیه ورکی پاغي سره دای د پادا کسان د دای د پاره د عذاب دردناک او نه به دای د پاره سوکم دادیان لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون الله اکبر لن تنالوا البر مینا د دنیا پرېګ دا راشه د الله تابعدار شه ترغیب ال الانفاق ترغیب ال الانفاق مال لګو یادا چې مال په ژوند کې خرج کړه بعد الموت دلسه اس فائدہ نه درکې آلته سوې چې بیا د قیامت پر از هر څه فدیه ورکي قبول بنشي دلته وای د مرګ نه پس فائدہ نشته راشه ځوان کې خرج کا ځوان کې د الله لار کې ولګو یادا چې ایمان يهود زکه نراړه چې دنیا سره مینا وا الله وای د دنیا مینا پرېګ دا راشه د دنیا د الله لار کې ولګوا لن تنالو البر هرگز نشي حاصلول تاسو نه کوي لرا حتا تنفقو تر دې پورې چې تاسو خرج کوي ما خرج کوي مما داسنا چې تاسو ور سره مینا کوي مینا ور سره کوي الله با مدارک الله معنا صفیان فی ا ذکر کوي ويرغب الى الانفاق وزهد عن الاموال تزهید فی دنیا د مالونو ورکي او ترغیب ال الانفاق ورکي چې مال اولګو د الله فلاره کې او شیخ د شاپور ذکر کوي هغه وای دا مطلب ترغیب د انفاق احسن تا حکم نه دی د دیو جن ک غیر انف... د غیر احسن انفاق دیو کو الله بدر لپاره باندې هم اجر او ثواب درکې و ما تنفقو الله اکبر او دې ځای باندې هغه ذکر کوي بیا هغه وای ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ چې کله دا اعلان واورید نو راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله یا رسول الله زما باغ دی او هغه زد الله په لار کې چې کمندن وقف کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بس ډیر د دکا دا خپل بچو خپلوانو کې تقسیم کړه هغه راغه او هغه د الله درزا د پاره خپل خپلوانو کې تقسیم کو الله اکبر لن تنالوا البر هرگز نشي حاصلول تاسو نه کله را تر دې پورې چې تاسو خرج کړئ دا مال نه چې تاسو سره مینا کوي او هغه چې خرج کوي تاسو د هر قسم شینه اوس ګوره که حسن محبوب که غیر محبوب وي خو بدله بدل در الله درکې او اول جز د آیات کریمه کې ترغیب ده هغه انفاق احسن ته پس بشک الله تعالی په باندې خبردار دی کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل الله اکبر دای اسوار لسمه پلیتی اعتراض په پیغمبر پاک او الزام په پیغمبر په دروغ باندې دروغ جوړول په انبیاء کرام باندې بزرګانو باندې دایرالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی ګور تا ستاره رساله د مس... ما د رسالت د موږ زکه نه منو الله رسالت دې موږ ځکه نه منو چې ته ځان ته د ابراهیم د دین تابعدار وای او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کې دوه غوخه او داغه پي دا بندو او ته چې کم دی هغه خورې نو ته څنګه د ابراهیم تابعدارې ستا الزام په پیغمبرو لګو دا مونږه چې کم نه منو جواب الله دا غي ورکي مړه دروغ جنو عجیب دروغ وای کتا او دا تورات کې راغلی ویراړی تورات تورات راړی چې دا پکې دغه کو وګورو پکې خبره دروغ وا وته وی سړی ابراهيم نو بن کړي اخو يعقوب عليه الصلاه والسلام په ځان بن کړیو او د دیو جی بن کړیو چې طبيبان وته ویلو اشاره و د طبيبانو په دی باندې کړي وا چې دا بن کداغه بيماري وس او طبيب وته ویلو ډاکټرانو حکیمانو وته ویلو چې دا په ځان باندې بن کا دارنګ تفسیر ماجدی دارنګ تفسیر ابو سعود دارنګ کشاف او دارنګ جواهر القرآن آی ټول ذکر کوي په دې ځای باندې وای قیلا فعل ذلك للتداوي باشاره الاطباء لکه امام بیزاوی ذکر کوي او شیخ عبد الجبار صاحب دا حواله بیا راجمه کړی دی دا یې والي کړیو دا یې زکه کړیو چې هغه یو ځای کې ملمانو نو ما ویما مال دا شی نه دی خو ته د مخلوق نه یریږي ای خدای دې غاکا ته د مخلوق نه یریږي او پال نه من یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د مخلوق نه یریدا چې هغه په ځان باندې دا شی زونه بندول دا چې جهالا شي کنه نو هغه بیا دغه سی دا جهالا تا تو کلیان دي کنه تو کلیان حضرت عمر نشتا جمعات کې سکسان ناسو او هغه ته وی دا سکه وی دي دا متوکلین دي توکل کړي په الله دک څه ناس دي سکه نه ښا وی دا متوکلین دي دا متأکلین دي خوراکیان دي راجم شوی او ډنډې تلاش کوي غلول دا یو شی وای دا جتر مخلوق نه لري کې پالو دا خو جی مخلوق ته او پاګل دا سنت د انبیاء دی پالو کا پالو کا بیا او دا اوسم جوړیږي خګور تاسو قران کریم کې ځای په ځای باندې وکتل د سليمان عليه صلوات والسلام په کتابونو کې تحریف کړو دارنګ سليمان عليه صلوات والسلام ته غلط د یو قول مطابق غلط کتابونه منسوب کړو او شیطان ندرس قام خطیبه او تقریر خلق ته شروع کو دارنګ په یعقوب عليه صلوات والسلام باندې دروغ جوړ کړی وی هغه چې کلمړې دو نو په دین منسوخ په دې يهودیت چې کم دی په دې باندې وصیت کړو نصیحت کړو چې دې باندې برازي داننګ ابراهيم عليه صلوات والسلام ای يهوديت باندې وصیت کړو ابراهيم يهودي او نصراني په ابراهيم دروغ جوړ کړو دارنګ دلته بیا په ابراهيم دروغ جوړ کړو دین دا ثابت شو سرګندا چې فعل يهودي او فعل نصراني هغه دار چې غیبت دروغ پام بیا کرام باندې جوړي اسنه داسې نه چې تاسو ته یو مولا راشي يهودي چوغه جوبه پړو کې راشي راته چې دا داسې داسې مسله ده او ته زر دوکش نه نه نه وتا راړه د الله کتاب فاتو بالتورات د الله کتاب راړه تا ته چل خی کنه راړه د الله کتاب کم ځای کې الله دا ویلي دي او کنه راړي نو طائف من افترا علی الله الكذب فاولئک هم الظالمون چې دا الله کتاب کې دا مسله نشته ده او پلیت لوی ظالمستان لوی ظالم بل نشته ده او طائف صدق الله رښتیا خبر هغه ده چې الله ویل دا رښتیا هغه ده دا ته چل خي ها رښتیا هغه چې الله ویل دا دا نه چې دا توي اکبرین دیوبندا سلیکلی دی اته بس لیکلی وینو نه نه نه وای راړه د الله کتاب راړه غي کې سدي چې وای نه یار سوایو وای فمن ازلم ممن افترا علی الله الکذوی ګاډری وایا شتای دی اوچته کله ګاډری دی وایا فتبعوا ملت ابراهيم حنيفا تابعداريو کې تاسو د ملت د ابراهيم دای سوار لسما پلیتی اعتراض په پیغمبر باندې کو وی قبلتنا قبل قبلتکم زمونږه قبله تاسو د قبله نه مخ کې ده بیت المقدس مخ کې جوړ شو مړه دا د ځان تاریخ ګوره ها دې کې راته بل چل خی چې دای باندې ځان تاریخونه جوړي پلان کیځه کې دا شو یو ځای کې زناستو ما غم زمونږ اجرا کې یو حضرت راغله او حضرت کې ناستو تاریخ ته تاریخ شروع کو یو لوی ګاډری اوچا تکړه لوی برېلې د سوچا لوی پلی آلی گیاو او شروع شو په دې باندې چې ابرا دا عبد الوهاب النجدي رحمه الله رحمت رحمتن واسعتن دا ډیر لوی وی نعوذ بالله من ذلک وی ډیر لوی چې کم دنو مرتد تیر شوی دی او دا سره او دا سره تاریخ شروع کو زناستما او ما ته غوږی خره ما درګه چې دا خپل ار سره اوس پړي چې دې سوي ځکه ما ته چاویل وی د سره ډیر زیات معلومات دي د عبد الوهاب نجدي سه په باره کې د سره ډیر زیات معلومات دي او د چې چرته کینو هغه پس خبره کوي او داسې او داسې او ماته نه خپل مخ کې ورځ دا سوریدل جنازې نه راتلون داسې بل چا سره ګور ګور کوله زهره خورول د عبد الوهاب نجدي صاحب خلاف لګیاو ځکه د احمد رضا خان مرید دی آل الحلوا والخانق نه دی انو لګیاو نو ما ورېدل ما درې چې د سوې شورو شو عبد الوهاب نجدي چې کم دی د د ابن تیمیه په طریقه باندې روان شو او بیا داغه کې ډیره زیاته غلو کړي وا او دا اخره کې د احادیثو نه انکار کړو ادا الله په کتاب کې به تحریف کو دا چې کړو پلان کې ټیم کې دا شو پلان کې ټیم کې ډیر وګد دروغ وي چې تاریخ اخلاص ک نو ما یې را چې نور خو نه پويګم تا تا چې کم دروغ وي خو دوره براته خامخوا چې دا کم کتاب لیکل دا تاریخ دا کتاب براته خې دا کتاب راته وخیا نه نه دا چې ته چې تما څخه بیا راشې کنه نو زبې راته ما نومې خو راته واخله کنه نه چې ته چې تما څخه کنه بیا راشې پرېږده دا خبره دا وګت تاریخ ما دا د ځانه جوړ کړل دی او ما کدا لیکلې نو دا بستا په شانته بریلی لیکلې ما دا بستا په شانته بریلی لیکلې دا غي د بدنامو لپاره پاره د ځانه به تاریخ جوړی تاریخ جوړ کړو زمونږ جی تاریخ دار چې بیت المقدس مخکې جوړ شوی دی قبلتنا قبل قبلتکم تاریخ د ځانه جوړی دا بل پلیتی الله وای نه مړه دا څنګه ده ان اول بیتن الله اکبر اوسم د دروغ تاریخونه جوړ کړی دي د اکابرین دیوبند په نوم باندې زمونږه غته داوي زمونږه غته داوي راشه صحیح تاریخ وګوره چې پته دی ولګي شیخ القران رحم الله د پندای صد ساله اجتماع ده تاسو یو مولا سټیج ته نه پرې خو دې اسد مدني صاحب خپل موټر راوسته دي او هغه د دغه نه د گاډي خوانه چې کو شوه د خپل موټر کې بوتل دی ریل سټیشن نه او هغه بوتل دی الته کې چې کم دنو مدرسې ته بوتل دی تاسو مليان لا پګړی را لېګلې کورسو ته او قاضي شمس الدین رحم الله صدر مدرس د دیوبان او زمونږ د جماعت سره اغله په سټیج باندې چې کم دنو پګړی تاو کړو پاغه لکونو علماو کې او هغه دا او هغه جلسه صدارت چې کړو نو هغه زمونږ د جماعت ناظم اعلی شیخ القرآن د پندای رحم الله هغه کړو او دا اوس دیوبندیان شو وای دا دیوبندیان نه دي دا قبلتنا قبل قبلتکم عجیب یهود دي دارنګه قاری طیب صاحب راغله او دغه تا کراچۍ ته کراچۍ ته قاری طیب صاحب راغله او الشهاب الثاقب کې خپل قاضي صاحب لیکي وای دای ته نه تاسو کو چیرې جی دا څنګه خلک دي ویغه ته کټر دیوبندي وی دا اول وته چې دیوبندیان وی بیا ته جیز د دای دا تنظیم دا دا څنګه خلک دي وی هغه تر سره او ګرځي دوه ته چې کټر دیوبندی ہے کټر دیوبندی کټر دیوبندیان دي هغه یې کټر دیوبندیان دي دی وای نه دي دارنګ شول قران د پنځپیر رحم الله دیوبند ته تل نه او چې امتحان ته اخلي په ګنټو وخت سره مولانا اعزاز علي رحم الله رحمتا واسعتنا غسته دي لیکن هغه چې کم ده غلې کړه نه په اعتراضونو کې او بیا د لاس نیول دي یو دانه می مونږ ته دا ناظم توي د وظیفه مخ کې نه مقرر کا او د چې کم دنو دله وظیفه د مخ کې نه ورکه چې د تاسو تکلیف نه زهني او دا ډیر ولا مقرر کا او د لاس خپل بوتل دي او بیا چې فارغ شوه دي نو بیا د اغه زاینا راوستر او په خپل شاغ د دیوبند کې مدرس په خپل لاس باندې ګرځول دی هغه دیوبندیان نشو جی او چې مناظره جوړیږي چې کله د فقیر ایفی هغه فتوا ور کړی و او د انګریزانو مالونه سوځولیو او د دیوبند نه خطر راغې پاغه مناظره جوړه شو او هغه دیوبند نه خطر راغې مولانا حسین علی رحم الله چې ته به مناظره کې مولانا حسین علی رحم الله وې زما شاګردانو کې یو فرد داسې چې هغه دا مناظره کول شي او هغه خط شیخ القرآن رحم الله په سره غل راوړو او شیخ القرآن رحم الله ته چې کله خط ملاو شو روان شو دوو کسانو پسې او بیا اوګد واقع اوګدا واقع ده چې د ریل سټیشن نه کوشو اس په ولاړه وا اس په خپل عادت وا شیخ القرآن رحم الله پاغه ناستو اکسان ته نمخ کې په بل لار لاړل او شیخ اغاز پکې نه سواغه اس په پخپل ځای ته ورسو او اغه ځای ته بوته او شیخ بیا د انګریزانو سره د علماء دیوبند طرف نه مناظره کړي وا هغه دیوبندیان نشو آل الحلوا والخانق آل سلطان والجمان را پاسېدل ته دروغ تاریخ جوړ موږ دیوبندیان یو موږ دیوبندیانو ته تاریخ وګوره موږ سره تاریخ وګوره چې ستا اساتذه سوتي الحمدلله صدر مدرس چې دیوبندیانو به په فخر کو فخر صدر مدرس د دیوبند شیخ الحدیث قاضی شمس الدین رحم الله رحمتن واسعتن هغه په دې دا د جماعت سره او د جماعت اشاعت توحید و سنت او هغه بداوی علما دیوبند چې تر سو پورې قاضی شمس الدین رحم الله هغه په پاکستان کې موجود دی نو دیوبند ته سند ل تاسو سره راځي خلکو ته به طالبان وي دا غنه سند اخلي کنه چې هغه چاله سند ورکي دارنګي معروف شخصیت انی بابا مشهور شخصیت انی بابا چې داغه د مدرسې نه با طالبان لاړل دیوبند ته او وته به دا او چې زه د اغه ځای نه راغلم د انی بابا ځای نه راغلم او زه چې کم دی د هغه ځای نه راغلم چې دیوبند کې به دا نوم واغسته شو نو هغه به د هغه طالب نه امتحان نه غسته وي داغه طالب هغه کاره طالب وي علماء دیوبند به دا غي نه امتحان نه غسته او هغه د دی جماعت سره او الحمدلله الحمدلله داغه شاګرد رشید مولانا ولی الله رحم الله چې بیا به دیوبند ته څوک طالبان تل هغه به داغه د شاګردان نام امتحان نه غسته مولانا ولی الله رحم الله اغه مولانا ولی الله رحم الله اغام د دې جماعت ساړی او سړیا عجیبه دور دی او هغه ځای کې ما سبقونه ویل دي نن چې هغه ځای تلل شي میاوال تامنډي باو دین ته الحمدلله دا سه روحان دې په توحید سره روحان ما پکې یو کال درس هم کړل د قران کریم یو کال درس کړو د شرک جړ هغه ځای کې هغه خلکو لړولې دي او شرکیات ختم کړي دي ټول توحید توحید ټول توحید توحید او انتهایی مین په طالبانو باندې انتهایی مین د الله د توحید د سپایانو باندې انتهایی مین خلک او چې د شیخ القرآن د پنځپیر نوم به موږ الته کې واغستو پاره خلکو به داسې وجد راته دومره زیاته مینه واغې د شیخ القرآن د پنځپیر سره دارنګ مفتی سراج الدین صاحب زموږ استاد محترم او چې ما به مسله توحید بیان علماء له په شاړه براک وی ډټ کر بیان کرو بیٹا ډټ کر بیان کرو ډیر به خوشاله دو اغه زاینا چې منور دی په توحید هغه د اشاعت خلکو او دیوبند کې به دغه نه امتحان نه غستو او را شو ګورا علماء دیوبند څنګه خلکو علماء دیوبند داسې خلکو چې کله ترکستان نه خلکو هجرت وکړو نو د بمبئی په یو جماعت کې امام دی او هغه یو رساله ولیکله په شرکیاتو باندې علماء دیوبند چې وکتل چودې شرکیات خوري علماء دیوبند د ترکستان طالبانو د ترکستان طالبانو هغه د مدرسې نه استلوي تاسو شرکیات خوري هغه مدرسه کې نه پرې خودل بیا دا هغه یو خپل استاد علامه معصومی رحم الله بهترین په دې شرکیاتو پرات کې رساله لیکلې دي هغه بیا رساله ولیکله داغه جواب کې او داغه د واجنه بیا طالبان پاتې شو په مدرسه د دیوبند کې دیوبند خود دینونو ام مکالمه بین المذاهب کې چې کوم د کراچي یو عالم لیکل هغه ذکر کوي چې دیوبندیت خوای دیتا چې هغه د حنفیان او د نور مسائلو په مقابله کې توحید له انتهایی زور ور کوي علماء دیوبند اتفاقی طور کشف المغالطات کې ذکر کوي په دې مسله چې هغه لیکل چې مړی ناوري اوس هغه کتاب لیکل لري مړی ناوري او ستاسو صاحب د تسکین کتاب لیک سمای موتا چې مړی اوري نو هغه دیوبند شو چې د علماء دیوبند دور صراحت سره انکار کړی دی او تد مونږه چې کم دی د علماء دیوبند په اړه خبره کې موافق مونږه نشو جی دا خپل تاریخ ته دا يهودي قبلتنا قبل قبلتکم دا غي ویلو دا تاریخ د ځانه جوړ کی دا چل شو دا چل شو تا سکار د دیوبند کومړه علماء دیوبند اتفاقی طور سره ذکر کوي نفس سماع محتاج څوک په منسوسی موازو کې قائل وای مونږ غي تاسو نه وو خو چې کم سړی د مړو نه د امداد قائل دی او د مړو نه امداد غواړي علما دیوبند ذکر کوي مونږ د ته بدعتي نه بلکې مشرک ورتام وو دا مشرک دی علما دیوبند داخلو کو تا په خلبان د توحید نوم قدرې ناراضي او توای زده وبندې ما دیو بندم تاریخ دی وګوره تا د دیوبند لپاره څه کړی دی شاه صاحب رحم الله رحمتن واسعتن الله اکبر چې کله بام ته کله بام ته نو قاری طیب سے بدلا سنیو او کې به نو ویرا شاله وی طالب دیوبند کې چې په کلم لار باندې تل دی او شاسب خبر شوه دی د دینه طیب صاحب چې شاه صاحب راضي نو کینو به او ته وراشه وې د الله چې کم ننو د د طالبان ته د الله د قران خبره وکا د قران ملغلره دا رنګ سید عطا الله شاه بخاری رحم الله تاریخ دا د شات لوی تاریخ ته چرا واخلې سید عطا الله شاه بخاری رحم الله رحمتن واسعتن لوی چې دا ټول خلک منی لوی شخصیت دومره لوی شخصیت د شپې براته او سید عنایت الله شاه بخاری رحم الله نه به د شپې قران وی ودا خلک په قران باندې ډیر خپويږي د شپې به د عنایت الله شاه بخاری نه قران وی او د ورځې به بیا خپل تحریک چلو راته به هغه سره بناستو حسین علی رحمه الله پنځپیر تراغله ده پنځپیر ته او پنځپیر کې چې کم نه نو دا خلکو ته عام اعلان کوي درې ورځې درس وکړو او ما دې ځای کې خپل شاګرد د قران او د سنت د پرچار د پاره هغه ماما مولانا محمد طاهر وګرځو هغه دا دیو بندیان نشو جنن سبا او کوتاو بوتاو چې دا غي وخت کی لا اوسم د شوم پروجو باندې زیړ دي چې دا غي وخت کې اوسم لا چې کم دنو په پردو الواګانو باندې غړ دي دا غي د خلونه لا اوسم د سلويختو ښه بوی راځي دا غي صاحب دا غي جیبونه لا اوسم د ښاد د ګړو نه ښه دي دا غي جیبونه لا اوسم د ښاد صابون سره چې کم دنو د ښاد صابون سره ښه دي او دا غي دا چې کم نه مصلا لا د سخات مصلا ده دا غي جانماز لا د جانما د سخات جانماز ده او باغې باندې منځونه کوي دا چې دا دیو بنديان دي دا دا خپل دیو بنديت ته دیو بند او شرم علماء دیو بند داسیو دا د يهودو خاصلاتو قبلتنا قبل قبلتکم د ځان تاریخ جوړول او هغه چې کم نه بیا دغه کوله پاره باندې ځان خلکو ته خکول راشه کارو کسړه مون خدا ذکر کونا کله به خوبونه ذکر کوي یقینو ساته کزره ته به خوبونه شروع شم چې سوره خسته خسته بشارات زمنګ ملګرو ته زمنګ اساتذه کرامو ته اغا شروع شي دا غب جدا یو تاریخ ته خود خوبونه نه جوړیږي نه دا مونږه دا وونه خلکو ته چې زمنګ اساتذه کم ځای سبق ویل دي زما او زما د د استادانو په مینس کې د شاه انور شاه کشمیر رحم الله سره دو دو واسطې دي دارنګ زما درې واسطې دي دارنګ د مفتی کفایت الله رحم الله سره